السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ ایم یو این اے زیڈ اے آر اے مناظرہ ڈاٹ او آر جی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ آئی آر سی پی کے ڈاٹ کام اور ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ اے ایچ ایل یو ایل ایچ اے ڈی ڈبل ای ٹی ایچ آل الحدیث ڈاٹ نیٹ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں اسلامک ریسرچ سینٹر راول پنڈی پاکستان فون نمبر زیرو فائیو ون فور ایٹ تھری زیرو تھری ایٹ سکس موبائل نمبر زیرو تھری زیرو ون فائیو سکس ون فائیو ڈبل ایٹ ون زیرو زیرو تھری فور فائیو فائیو زیرو نائن تھری سیون فور نائن بسم اللہ الحمد للہ وقفا وسلام علام اللہ ربی آباد اما آباد مولوی صاحب نے مولوی ابین اللہ صاحب نے بھی اپنی تقریر کی اس کے بعد نورستانی صاحب نے بھی اپنی تقریر کر لی ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے جو ابھی میں بات کہنے کے لیے اٹھ کے کھڑا ہوا ہوں کہ حقائق کو مسخ الفاظ سے نہیں کیا جا سکتا مولوی صاحب نے اپنا جو دعویٰ کیا مدعی ہونے کی حیثیت سے اپنے دلائل کی روشنی میں ان کا فرض بنتا تھا کہ یہ اس کو ثابت کریں میں نے یہ عرض کیا کہ صرف ایک منٹ خاموش رہے حضرت میں آپ کی بات میں نہیں بولا تو آپ بھی نہ بولیں آیت پڑھ لینا مدعا ثابت ہو نہ ہو تم مانو ہی مانو کہ اس آیت سے یہ مانا بنتا ہے ہم ان کے ماننے کے پابند نہیں ہیں ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں بھائی تم اللہ رسول کی بات دکھاؤ یا کسی صحابی کی بات دکھاؤ یا کسی مفسر کی بات دکھاؤ کہ جو مانا تم ان آیتوں کا کر رہے ہو وہ مانا انہوں نے کیا ہو کہ تقلید شخصی شرک ہے ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کوئی ایک حوالہ اللہ کے بندوں پیش کر دو اب حوالہ ایک بھی پیش نہ کیا اور شور ڈالنا شروع کر دیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے دلائل پیش کیے پیش کیے پیش کیا اور انہوں نے مانا نہیں بھائی ایسے دلائل تو مرزا بھی پیش کرتے ہیں ایسے دلائل تو شیعہ بھی پیش کرتے ہیں تو کیا ہم یہ کہنا ہے کہ وہ بھی سارے صحیح کہتے ہیں نہیں دلیل پیش کر کے جب تک اس سے اپنے مستدل کو ثابت نہ کیا جائے صرف آیت کا پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا میرے بھائی نے آیتیں پڑھی ہیں میں اس سے بار بار یہی اصرار کرتا رہا کہ اللہ کے ولی اس آیت سے اپنا مدعا ثابت کرو اپنا مدعا بتاؤ اسے ثابت کرو لیکن دو گھنٹے کی گفتگو کے اندر انہوں نے اپنی پڑی ہوئی کسی ایک آیت سے بھی اپنا مدعا اور مقصود ثابت نہیں کیا ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ مولوی صاحب نے بہت سارے دعوے کیے فرض بھی نہیں واجب بھی نہیں سنت بھی نہیں بلکہ شرک ہے بلکہ بدت ہے بعض اوقات شرک ہے بعض اوقات بدت ہے اللہ کا بندہ کوئی ایک آیت تو پڑھ دو کہ جس میں اس بات کی سراحت ہو کوئی ایک نبی سم کی حدیث پیش کر دو جس میں اس بات کی ہے جو آئے تم آپ پیش فرما رہے ہیں ان سے اس بات کی شرحت نہیں نکلتی اگر چلو ہم پھر بھی ماننے کے لیے تیار ہیں کسی مفسر نے تفسیر کے وقت یہ بات کہی ہو کہ ان آیتوں سے تقریر شخصی کا شرک ہونا ثابت ہوتا ہے بدت ہونا ثابت ہوتا ہے بتاؤ نکال کے لیکن کسی ایک مفسر کا کور نہیں پیش کر سکے کسی کیا لکھا ہوا ہے ہاں یہ مجھے بتائیں نا مجھے بتائیں مجھے مجھے بتائیں مجھے بتائیں کون کیا نہیں بھائی تو انہوں نے تقریریں نہیں کی نہیں انہوں نے تقریریں نہیں کی نہیں انہوں نے کیا کیا اچھا بات سنیں جی بات سنیں بات سنیں اچھا جی جی جی بالکل اب دیکھو اب دیکھو کہ آیت پیچھے کیا ہے دیکھو نا یہ دھوکھا تو آپ کو دیں گے کتاب کا نام دے کے آیت پیچھے یہ ہے وہ ذاکیر اللہ کالو علی ولا تدون آیت یہ ہے آگے مانا دوسرا پیش کرتے ہیں مولوی صاحب کچھ خدا کا خوف کرو میں نے یہ کہا ہے کہ جو آیت تم نے پڑھی ہے دیکھو نا عام لوگ تو دھوکھا کھا سکتے ہیں لیکن یہ کتاب سے مجھے نہیں دھوکہ دے سکتا اس میں پیچھے آیت کچھ ہے او ہو میرے بھائی فلاح و رب کا لا مینا حتیٰ حتہ یو منہ کا فیما شجرا بہنا اس آیت سے تقلید کا شرک ہونا آپ نے بتایا ٹھیک ہے تقلید کا شرک ہونا بتایا کہ اس آیت سے ثابت ہے میں نے کہا اس پہ کسی ایک مفسر کا کول پیش کرو اس میں کسی ایک مفسر کا کال پیش کرو ایک منٹ میری بات تو پوری سن لینا آپ باتیں کرتے رہے میں خاموشی سے سنتا رہا آپ باتیں کرتے رہے میں خاموشی سے سنتا رہا اب میں بات کرتا ہوں نہیں نہیں میں اپنی بات مکمل کروں ایک بات ایک بات میں اپنی بات مکمل کروں ایک بات یہ جب کسٹ میں بند ہے نا یہ ہمارا کان میں پہنچ کے اور لوگوں کے کان میں پہنچ جائے گا اگر یس ہوگا کہ نہیں منے گا اگر تین دن میں یہاں پر یہ مناظرہ ہوگا تو مننے کے لیے تیار نہیں ہے کیوں کہ تم جو بات کر رہے نا اپنے ذہن سے کرتے اور لوگ اسے پوچھتے کہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے ذہن بات بات نہیں چھوڑو بس بسم الله الرحمن الرحیم مولوی صاحب دا خبر وکړه چې تاسو په خپل دعوت دلیل را نه وړو موږ الحمدلله د سلو نه زیات دلایل دلته په دې کتاب کې جمع کړی دي او وروسته دا په تفصیل سره مونږ وایو لیکن کدی ونه تښتیدل دغه آیت کریمه کې چې فلا وربک لا یمنون حتا یحکموک فيما شجر بینهم شیخ الاسلام ابن قیم بدایت تفسیر کې لیکلي دي دویم جلد دو دې صفحه ده پاره کې دا څه وایي فاقسم سبحانه بنفسه ان لا نؤمن حتى نحكم رسوله في جميع ما شجر بيننا الله قسم کړی د خپل ځان چې موږ مؤمنان کې دي نشو تر هغه ته پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو اختلافي مسلو کې موږ خپل مشر وګرځو حاکم وګرځو او به رسته به دا خبره لیکل د ډیر تفصیل سره اقسم سبحانه بنفسه المقدسه قسما مؤكدا بالنفي آه، قبله على عدم إيمان الخلق حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الأصول والفروع وأحكام الشرع وأحكام المعاد وسائر الصفات وغيرها ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفي عنهم الحرج ووزيق الصدر وتنشرح صدورهم لحكمه كل الانشراح تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مشر وګرځي خپل حاکم وګرځي په ټول اختلافي مسایل من الاصول کدا عقيدي مسلې دي والفروع او که فروعي مسلې د دې چې ته فروعي وای چې د منځو د اسو د رجو د زکات وغیره دي او دا وجنه د آیت کریمه کې دا د ائمه اختلاف نه داخلي ولې به کې نه داخلي چې یو امام یو خبره کړې ده او هغه د حدیث خلاف ده او ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره به کې نه مني او د دغه ایمان پسې ورځي نو ته په دې آیت کریمه کې ور داخلي چې لا ایمنون بی ایمانه او بی ایمانه انسان څه ته وای بی ایمانه هغه ته وای چې کافری مشرکی دغه ته بی ایمانه وای کنه د الله رب عزت په نسبت دا قسم انسانان بی ایمانه دي او به دا خبره هم کړې ده چې ایمان صرف په یو فیصله باندې نه راځي چې ته فیصله په صرف پوګي زړه کې به تنګواله مې نه راوالي پوره بسینو ته کولاوي چې الله او دغه رسول دغه رسول عليه الصلاه والسلام چې څه فرمایلی دي زاغه ته بالکل منقادمه هغه ته تسلیم ما پزره کې میڅ خفغان پنهشته دي د الله په خبرو به خپکیږي نه تندې بنه راتریوي او د رسول الله صم په خبره باندې دغه په سنت طریقه باندې تندې نه راتریوي لکه دی وخت چې مقلدین څنګه چې سنت ته پیش کړی شي حدیث د نبی رسول الله هغه تندې راتریو کی او دا رنګ غوسه شي او دا وایي چې دا خو د امامانو بیزتی وکړ دا وکړ دا وکړ بیرسته بیلی کی فأقسم سبحانه بأجل مقسما به وهو نفسه عز وجل على أن لا يثبت لهم الإيمان ولا يكونون من أهله حتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع موارد النزاع في جميع أبواب الدين فإن اللفظة ما من صيغ العموم فإن اللفظة ما من صيغ العموم دا وای الله په خپل ځان قسم کړی دی چې د دې خلکو ایمان د سره کېدې نشي او د ایمان اهل هم ندي تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو زینو د جګړه کې په د دین په هر مسله کې جګړې په ټولو کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله مني ځکه لفظ د ما دلته راغلی دی لفظ د ما چې دا صيغه د عموم ده عامه صيغه ده نو په دې وجه باندې موږ دا خبره ثابتو چې تقلید په دین کې نشته نو چې نشته دی یو سړی کوي نو هغه سړی به یا د قران او د حدیث خلاف پکې او د الله او د رسول آیت آیتونه چې کوم دي او حدیث دا به په غورځي نو دغه شرک او کفر دی او که چرته آیتونه حدیثونه به نه غورځي لیکن دومره د ځان ته حنفي او جزه حنفي ما او آیات او حدیث به خپل کار کوي او یا به هغه امام صاحب څه جواب کړي خو که چرته ازما مخه ته قران او حدیث راشي زبه دلته مفسرین لیکي تفسیر قرطبي وایي په وم جل کې یو سل یو شپته صفحه کې هغه فرمایي چې لفظ د ما دلته عام دی ایل کتاب و سنه تابع شي د قران او د حدیث او به فرمایي ودلت الايه على ترك اتباع الاراء مع وجود النص دا ایت کریمه دلیل دی په دې چې د علما رائے پر خودل پکار دي په هغه وخت کې د قران او د حدیث خبره موجوده وي نو بې دلیل د مولا په شتل دا حرام کار دی او ناروا ده د دې آیت کریمه نه معلومه شو دا خبره او دا خبره چې وسړي ته مجمل ښکارې کیږي او صریح او تنخ ښکارې کیږي دا به داغه په دماغ باندې الله رب عزت په پرده راچولې وي دا رنګه بل دلیل منګه پیش کړو د دې لپاره د قران کریم نه چې تقلید دا د مشرکانو عمل له قران کریم کې الله رب عزت فرمایلی دی سوره بقره کې سوره لقمان کې سوره مائده کې په مختلفو الفاظو باندې دا آیت کریمه راغلی دی بقره کې یو سل او یا آیات کې سوره مائده کې یو سل څلور کې او سوره لقمان کې یوش راغلی دی الله فرمای و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله کله چې د مشرکین ته ویل شي او چې تاسو تابعداري وکړي د هغه کتاب چې الله را لګلې دی او دا هغه حدیثو چې الله را لګلې دي قالو نو دی جواب کې وجه بل نتبع ما وجدنا علی ابانا بلکې موږ برواني وګ د هغه څه په چې موږ پای مشران مندلې دي د مشران څخه تک پکار دی قران او حدیث باندې موږ څه پویګو لکه مقلدین هم د سوای او مشرکانو به دا ویل چې بس پلار نه کلا راخه ده او دی موجره د مشرانو لاره خه ده او قران او حدیث باندې موږ نشو پویدل او یاد دي تابعداري هغه موږ نشو کولای نو الله فرمایي چې دا د شیطان په سر روان دی ولو کان شیطان یدعوهم الى عذاب السعیر دا خو شیطان دی جهنم ته راکایي خو په ځان باندې پویږي نه د مشرانو تابعداري دا نه ده د شیطان تابعداري تاسو کوئ او دا خبره آیت کې دا چې ویزا قیل هم تعالوا الى ما انزل الله الى الرسول کله چې دیو ته ویل شي هر څوک چې ته وی قیل لفظ عام دی چې راشي هغه څه ته چې الله را لګیږي او الى الرسول پیغمبر ته راشي قالو دی وای حسبنا ما وجدنا علی ابانا موږ له کافی ده هغه خبره چې موږ پای باندې مشران مندلې دي او داسې وي دا قیل امت تبع ما انزل الله قالوا بل نطعم الفين علی ابانا کله چې دی تویل شي راشي تابع شي د هغه څه چې الله را لګري دی وای بلکې موږ به تابعداري کوو د هغه څه چې پای باندې موږ مشران مولین مندلې دي د مولین پسې موږ له تک پکار دی او قران او حدیث دا شاته غورځي نو دا د مشرکانو عملو مفسرین به وای چې دا ایتونه اگر که د کفارو د مشرکینو په باره کې نازل شوي دي لیکن دا متضمن دي تر رد تقلید لره ځکه چې په تقلید کې هم اعراض د کتاب الله نه او د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او د مشرانو لاره که هر څنګه وي به دلیل رانیول وي لکه اعلام الموقعین کې شیخ الاسلام ابن قیم لیکي دویم جل یو سره تاتې صفحه کې دا خبره لیکلې ده دارنګ علامه قرطبي وایي مسأله قال علماؤنا زمونږ علماء کرام وايي وقوة الفاظ هذه الآية تعطي ابطال التقليد تفسیر قرطبي دویم جلد 211 صفحه کې وايي د دې الفاظو د طاقت وې دا طاقت ورکي قوت د الفاظو دا معنا ورکي چې تقلید یو باطل شی دی د دې الفاظ د دې آیت کریمه د الفاظو کې دونه طاقت دی چې دا و چې تقلید یو باطل شی دی علامه شوکانی هم لیکلی دی ما له قدر قدر چې دا غي اندازه وي څوک نشي لګولای دومره سخت رد الله په دې مقلدینو کړی دی او وفي ذلک دلیل نه په دې کې دلیل دی على قبح التقليد چې تقلید ډیر بد شی دی ول منه منه په آیات کریمه کې منم دا غي نه راغلی او دې کې ډیر وګت بحث دی وای ما دې دې باندې مستقل کتاب هم لیکل دی هغه تاسو مطالعه کوي چې دا غي نوم دی القول المفید د دې په اړه کې مالي کړی دی دارنګه منګ ویو چې تقلید ناروا کار دی د دې دلیل بل قران کریم کې غدا ده الله فرمایلی دی ولا تقف ما ليس لك به علم مروانېګه د هغه څه پسې چې ستا په هغه باندې علم نشته دی کوم خبر باندې چې د علم نه نو هغه پسې مروانېګه به دلیل به چا پسې نه ورځي به دلیل به خبره نه بیانې الله رب عزت دا فرمایلی دی معنا د آیت دا چې مروانېګه د هغه څه پسې چې ستا په علم نشته دی او تقلید په اتفاق د علماو سره علم نه دی او نه مقلد په علماو کې حساب دی نو د تقلید په طریقه باندې چاپ چې تل د منه شو د آیت کریمه نه ولی تفسیر قرطبي وایي دویم جلد 212 صفحه کې چې التقلید ليس طريقا للعلم ولا موصلا له في الاصول ولا في الفروع تقلید چې دی دا لار د علم نه ده او نه علم ته سره رسي په عقایدو کې او نه په احکامو کې وهو قول جمهور العقلاء والعلماء دا قول د عامو عاقلانو دی او د علماو دی خلافا لما يحكى عن جهال الحشويه خلاف ثابت دی حشوی او ثعلبی او ډله ده چې هغه جاهلان دی وي دا غي خلاف کړی دی هغه چې نه دا د معرفت د حق یو دلیل دی مینه طریق اله معرفت الحق هغه وایي چې دا لار د حق د پیژندلو ده لیکن دا خبره تفسیر قرطبي وایي چې دا د جاهلانو حشویو ثعلبیو چې دا د بدعتانو ډلې دي هغه دا خبره کړې ده کني نو تقلید سره علم د علم لار ده نه د تقلید په وجه سره علم ترسیږي نه چې د تقلید مطلب هم دا دی چې به دلیل چا په روانې دل د چا د خبرې دلیل نه معلومه ولا هم د څه په ورتګ دارنګ علامه ابن قیم فرمایي اجمع الناس على ان المقلد ليس معدودا من اهل العلم په دې د ټولو خلکو اتفاق دی چې مقلد دا د علما په جماعت کې د سره شمار نه دی هغه عالم دی نه ځکه علم څه ته وای وان العلم معرفه الحق بدلیله علم څه ته وای حق پیجاندل په دلیل یو سړی یو مسلو پیژني او دلیل ته معلوم شي د قران او د حدیث نه دغه ته علم وای او مقلد څه دا شته دی نه اعلام الموقعين دویم جل 206 صفحه کې هغه د لیکلي دا ملخصا د فتح القدیر دریم جل 220 صفحه تفسیر فتح القدیر کې لیکلي دي چې د دې آیت کریمه د لاندې هغه آرا هغه مسائل چې د دې فقې په کتابونو کې لیکلي دي چې دا د شریعت نه او د سره دین خو د دې آیت د لاندې داخل دي چې الله په ګډ وډ په شمو ورځي او دغه څه بيزي خبرې دي ځکه دلیل پکې نشته دي او دارنګ صدیق حسن خان صاحب لیکلي دي راجح او مرجوح دی پیژني بل لا ينبغي ان ينسب المقلد الى العلم مطلقا بلکې دا نه دی مناسب چې د مقلد نسبت علم ته وکړي شي که څوک مقلد ته مولا وای دا جایز نه دی وای ولهذا نقل عزد الدين الاجماع على انه لا يسمى المقلد عالما عزد الدين رحمت الله عليه اجماع نقل کړی د علماو په دې خبره چې مقلد ته د سر عالم ویل کیږي نه دا د سر عالم دینه او دارنګه علماء لیکلي دي لکه زمخشري خپل کتاب اطاق الذهب کې ویلي دي وڅلوي صفحه کې ان كان للزلال ام فالتقليد امه فلا جرم ان الجاهل يا امه وې د کده گمراهي مور وی مور نو دا تقلید مور ده د دینه دا ټولې گمراهۍ نه پیدا کیږي په دنیا کې چې څه گمراهۍ دا تقلید نه پیدا شوی دي د اندوان چې کوم په اندوتوب روان دي کنه دا د تقلید په وجه چې موږ ته مشرانو د سویل دي په دنیا کې چې شرک کیږي دا تقلید په وجه باندې کیږي په دنیا کې چې د قران او د حدیث خلاف کیږي دا تقلید په وجه کیږي د دې د وجه نه جاهلان ورپسې روان دي دا رنګ د قران کریم بل آیات چې پاره کې رد تقلید دی او الله رب عزت فرمایي چې دا د يهودو کار دی د يهودو عمل دی دا يهوديت ته يهوديت او نصرانيت دی فرمایلی دی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله سوره توبه یو د آیات کې راځي الله فرمایي چې دی يهوديان او نصاراو خپل مولان خپل پیران حاکمان او شارعان نیولې سوا د الله نه ارباب معنا دلته څه ده یعنی دایو فیصله به منلې دایو خبره به منله په مقابله د الله او د رسول د خبرو کې دا آیت کریمه اگر که د یهود او نصارو په رد کې نازل شوی دی لیکن دا اتفاقی قانون دی د علماو چې العبره العموم اللفظ لا خصوصي سبب اعتبار چې عام لفظ لري خصوصي سبب لشان نزول اعتبار نه وي ځکه چې آیاتونه د خاص خلکو لپاره نازل دي لیکن ټول امت پای کې داخليږي نګورا په دې آیت کریمه کې الله رب العزت دا فرمایلی دي چې چا مولا او پیر داونیو او ارباب یې جوړ کو او د هغې خبره مني او د الله او د رسول خبره د هغې لپاره پریدي نو دا د يهود او د نصارا او کار د انسان شروع کوله کې يهود او نصارا الله وايي کافر دي او دا یو څه جنگ وکي په دغه ایتونه کې راځي مخکې روسته الله واجی دې څه جنگ وکي ولې څه وکي ځکه دې کې دا مرز دی چې مولاني نیولې دي مشران دلته تفسیری کبیر لیکي څلورم جل یو سل څلور دې صفحه کې چې الاکثرون من المفسرین قالوا ليس المراد من الارباب انهم يعتقدوا فيما انهم الهه الهه العالم بل المراد انهم طعم في اوامرهم ونواهيهم و اکثر مفسرین دلته دا معنی کوي چې د ارباب نه دا معنی ده چې دا الهه دي د عالم پیدا کوونکي دي او معبودان دي بلکې دا معنی ده چې دیو له تابعداري کوله په خبرو کې امر او نهي به ولا منله او داسې به نه کول چې داغه تحقیق ویږي دا نقل شوی دی چې عدی ابن حاتم نصرانی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دا صورت لسته نو کله چې دیات تر اورسید نو عدی ویل چې رسول الله مخ عبادت نه کړي نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ليس يحرمون ما حل الله فتحرمونه هغه بچي شي حرام به کوم چې الله حلال کړو تاسو به حرام غاڼه او کله بچي هغه حلال کاغه شي چې الله به حرام کړو تاسو به حلال غاڼه ویاو وای فتلک عبادتهم دغه عبادت شګنه نو که د مولا د پیر یو خبره تا ته وکړله چې دا شی جایز نه دی او منځ کې هغه قران او حدیث کې موجود وو نو ته د دغه مولا عبادت کوونکې جوړ شولې هغه د ځان نه معبود جوړ کو دا تفصیل په تفسیر ابن کثیر کې دویم جلد 338 صفحه تفسیر تفسیر الرحمن تفسیر جامع البیان تفسیر بیزاوی مسند احمد په دې کتابونو کې ته مطالعه کوي دا آیت کریمه دلیل دی په دې کتابونو کې ته مطالعه کوي چې مسند احمد څلورم جلد 334 پته ترمذی دویم جلد 140 صفحه تفسیر ابن جریر طبری لسم جلد اتیایمه صفحه تفسیر در منصور دریم جلد 231 صفحه کې مطالعه کوي د څه شنه په کې الله منع کړی د تقلید فی دین الله نه او د مشرانو خبره غوړه کول په قران او حدیث باندې ځکه د دې مقلدینو کارم دغه دی چې د علماو خبره مني او د الله خبره پریدي او دا د يهودو د نشوارو طریقه مو چې هغه به د علماو د مشرانو خبره خستلې او د الله د رسول خبره به پرې خودلې نو دومره دا چې د خلکو مولانو په روان شولو د اراو په روان شولو هغه راي چې هیڅ دلیل به نشته او هرڅه قران او حدیث دغه ته غوګونه کانه راواړول هغه زړونه چې بند غیو تر راواړول او فهمونه مریض یو تر راواړول او اذهانن کلیل او خواتر علیله دایره تر راواړول کتاب او سنت ته اشاره ول پرې خدل اغه لره دا چې نور آیتونه هم د قران کریم ډیر زید دي چې هغه په دې وخت کې موږ تاسو ته نشو پیښ کولای ځکه چې قران کریم ټول دې باره کې راغلي دي چې د الله تابعداري او د رسول وګي نو قران کریم کې به څومره آیتونه وي او دارنګ څومره دلایل به په دې خبره باندې د تقلید په بطلان او داغه پر رد او د الله او رسول په تابعداري باندې بشمار دلایل دي چې داغه حساب نشته دي د باره کې بعضی حدیث وره احادیث او آثار پر رد تقلید کې اول حدیث مسند احمد کې راځي دریم جلد کې 308 صفحه کې بهقي شعب الایمان کراول کې مشکات کې راځي دشتمه صفحه کې د جابر ابن عبد الله رضی الله عنه روایت ده چې نبی صلی الله علیه وسلم ته عمر رضی الله عنه راغی یو سل شپاړس صفحه مشکات کې درې صفحه کې والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل ولو كان حيا وادرك نبوتي لاتبعني حدیث دا دی عمر رضی الله راغی او یا رسول الله د يهودانو مبازي خبري اورو نبی رسول الله ته وسش وی فرمایل تاسو خپل دین کې حیرانې کې لکه څنګه يهود او نصارا حیران شيو ما هو ته سپین دین راوړی صفه او به فرمای دلیل دا دی ولو کان موسی حیا که اوس موسی علی السلام ژوندې وي نو غلم جایز نه و مګر زما ته بدري او بل روایت کې د سیدی قسم په هغه الله چې د محمد صلی الله علیه وسلم نه پس دغه پلاس کې دی لو بدالکم موسی که موسی راخاره شي بل فرض او تاسو هغه پس روان شي او زما طریقې پرې دی نو تاسو به د نیغ لار نه گمراه شئ او که هغه ژوندې او زما نبوت لاندې کړی وي لتبعنی هغه زما تابعداري کوله نو د دې حدیث نه څه معلومه شو تعقل علی عقل علی په دې خبره سوچ وږي دا صحیح حدیث دی او ښکار دلیل په دې خبره باندې چې د الله تعالی یو حق پیغمبر چې هغه داغه تابعداري چا وکړله پس دراتک د محمد صلی الله علیه وسلم نه نو دا جایز نه ده او د الله پیغمبر وایي چې په دې باندې ګمرا کیږي لذللتم تاسو به ګمرا شئ که د موسی علیه السلام تابعداري او کس وسوږي چې هغه د الله حق پیغمبر دی داغه تابعداري چا وکړله اوس په دې زمانه کې ناغه گمراه دی نه پاتې لا د یو پیر یو مولا خبره او دا غي پس ور روانېدل چې پای کې احتمال د خطا او د رسا دواړو شته دي خپل دیو لیکلي لکه مخکې ما عبارت پیش کړ د تحتاوی چې هغه وي مذهبونه ثواب يحتمل الخطا زموږ مذهب ثواب دی حق دی ثابت دی لیکن احتمال د خطا په کې شته کې دي چې د زموږ مذهب کې خطا وي دی په خپل مذهب کې شکین دي په خپل مذهب کې شک دي مذهبنا ثواب يحتمل الخطا تحتاوی په اول جلد کې درې صفحه بر در مختار دا خبره لیکلې ده دا شامی کوم دا عبارت شته دی د شامی بره حاشیه چې در مختار پرې کړی شوی دی هغه وګوره لاندې شامی بر در مختار پای کې دا عبارت دی چې مذهبونه ثواب يحتمل الخطا من یو زموږ مذهب خود سي دي چې هغه به شک به شوبې دي ذالک الكتاب لا ريب فيه زمونږ قران به شک دي او نبی رسول الله فرمای لقد جئتكم بها بيضاء نقيه تک سپین دین می تراوړل هیڅ شک شوبه پکې نه ده پرې خوستې مونږ ته او هر چې دیو دی نو د دې مذهب چې دغه په شک او شک باندې دی نو ګوره د موسی علیه السلام تابعداري وس دا گمراهی ده نو د یو پیر یو مولا خبره د قران او د حدیث په مقابله کې خستل د خامخه گمراهی ده دا یو حدیث هم د هدایت د انسان د پر کافی دی که شرط په دې باندې سوچ وکړي بل روایت د کنز العمال کې اگر هغه د اول جل یو سل و 50 صفحه کې حیات الصحابه کې هم ذکر کړی شوی دریم جل یو سل نه شپته صفحه کې پخوانی امتونه الله په دې تبا کړو بیا نه مقبل علی کتب علماءهم چې دیو متوجی شو کتابونو د خپل علماو ته او اساقفهم او د خپل پیرانو ته او ترکو تورات او انجیل او تورات انجیل شاته گذار کړو حتی درسه او ذهب ما فیهم من العلم تر دې چې هغه زړو شلو او علم پکې ختم شي نو دا بعینه د مقلدینو طریقه ده چې هغه قرآن او حدیث اوس پرې خوسته ده شامی ته متوجی شوی دي هدایت ته متوجی دي قدرت ته متوجی دي د دې کتابونو فتوی ورکي بلکې په کراچۍ کې دا وصیت ته کوي مفتیانو ته چې ګور د دینه اخوا که بل شي پته ورکړله نو تاسو به زمنګ نه حق یاستئ د حقوق خبره وته کوي او دا وته وایي چې زمنګ دا وصیت دی چې د فقه حنفي نه به بهر پتوی نه ورکړي نور کتابونه به ګورم نه دی په باره کې نو ګوره قران او حدیث پرې خودل او د مولانو کتابونو په روانېدل دا به عینه د يهودو د نصاراو طریقه وا او د يهودو د نصاراو طریقه په دې باندې هغه هلاک شو گمراه شولو انما هلک من کان قبلکم هلاک شو نو ګوره تقلید هغه ناروا کار شو دا سبب د هلاکت شو د انسانان لپاره په جامع جامع بین العلم فضلی دویم جلد یو سره ودی صفحه کې راوړی مجموع الزوائد کې هیثمی راوړی دی اول جلد یو سره اتیا صفحه میزان د شعرانی کې دی و سره صفحه کې او تورانی په کبیر کې راوړی دی ورجال رجال صحیح او د بخاری و غیره راوی نه دي اعلام الموقعین کې مراغله ده دویم جل یو سلو څلور نوي صفحه کې عبد الله بن مسعود وجه لا یقلدن احدکم دینه رجلا تاسو د یو کس په کې په تاسو کې د خپل دین نه تابع کې دی سړي تقلید دی یو سړي نه کوي په خپل دین کې فین امن امن وین کفر کفر که چرته مؤمن کی دا مؤمن ده که کافر کی دا کافر کی دی کی اشاره دی ته که هغه انسان چې تی تقلید کی هغه خبره کړي خو ته هم په خره روان شي که هغه غلطه کړي ته هم په غلطه روانيږي بل واد کې دسی دي چې وهو فيكم المحق الدين الرجال اما هغه انسان ته وای چې خپل دیني تابع کړی د سړو د سړو په روان شوی دی خپل دیني دای په کړی دی چې لږ هغه څه ویلي بس هغه په روانه خپل تحقیق محقق نشته دی خپل کوم قران او حدیث کې سوچ نه شته خپل فکر نه شته خو د مولا بس روان شوی دی دغه کتابونه کې دا مطالعه کا بل حدیث د علی رضی الله تعالی عنہ دی داغه وینا ده په جامع بیان العلم او فضله دویم جلد یو سره درې صفحه کې اعلام المقعین دویم جلد یو سره 95 صفحه کې ذکر کړی دی عن ابي البختري عن علي بن ابي طالب قال اياك والاستنان بالرجال علي رضی الله فرمای اياك ځان وساته والاستنان بالرجال د خلقو د طریقو د سړو د طریقو په سور روانې دل نه یعنی د سړو طریقو په مور روانېګا چې سړو کې می طریقې جوړې کړي کوم مذهبونه جوړ کړي دي د به مور روانېګا د محمد رسول الله تابعداري د کافی ده کنه اياك والاستنان بالرجال د سړو د سنت په د عام سړو د سنت او د طریقو په مور ځه د دې روایت نه ښکاره دا معلومه شو چې علي رضی الله عنه خلفای راشدین نه دی هغه امت منه کوي د خبر نه چې د علماو د اجتهادات او راپسې تګ مکوي کله چې د حق مخالف وي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او طریقې کافی دي د پاره د امت بل روایت د عبد الله بن عباس رضی الله عنه دی چې هغه په معنی لاثار کې راغلی دی د تحاوی اول جلد 303 صفحه کې هغه کې دا دی چې عبد الله بن عباس په تور کوله د دې په باره کې چې څوک احرام د حج د پاره وتړي طواف لوي کی او عرفات تلانی تله نو په دې مسله کې هغه یو خبره کړې و نو عروه ته ویل چې ته خلکو له پاتور کې خلک دی گمراه کړل نو دوه ته ویلې قال ابن عباس او د دې عروه الاول دا خبره وکړه چې وکانه ابوبکر او عمر یجیان ملبین بالحج فلا یزالون محرمین الا من النهر ابوبکر عمر خو به دا کار نه کاوه ته د شپتوی ورکه نو دو ته ویل ابن عباس چې بهذا ضللتم په دې تاسو گمراه شئ احدثكم عن رسول الله صلی الله علیه وسلم تحدثون عن ابي بکر و عمر زه تاسو د رسول الله حدیث ویم او تاسو راته د ابوبکر د عمر نه خبرې بیانوي یعنی مطلب دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې په مقابله کې د ابوبکر او د عمر څونه غټ حیثیت دی لیکن دا غي خبر له هم اعتبار نشته دی د الله د رسول د خبرې په مقابله کې د ابوبکر او د عمر رضی الله عنه کې چرته خبره وکي په خدای باندې هغه د قران او حدیث خلاف نه کوي خو که چرته خطا شي نو دایي خبره له اعتبار نه په مقابله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې او دا د سي اسانه خبره ده لکه یو پیری جماعت ولا ته جکی دمر اسانه ده لیکن د بعض خلکو ذهن الله رب عزت په نه کولاو کړي او د الله د ذات نه دا دغه دا هدایت طلب کول لپاره کار دي ځکه د گمراهی په حالت کې دي نو داسې نور دلایل د احادیثو نه او د آثارو نه هغه موجود دی په دې باب کې چې هغه ټول موږ مخ کې په دې یو وخت کې نشو راجمع کولای تاسو ته چې ټول ته په یو ځل باندې ذکر وو دا رنګ بل دلیل چې موږ مخکې دعوه کړې و چې د تقلید ثابت نه دی په دلیل په دې خبره موږ پیش کوو د قران نه د احادیثو نه او د اجماع د امت نه نجمعي دلایل دادي د اجماع د امت نه په دې باب کې ډېر دلایل دي لیکن د بعض علماو عبارات بزویمه او حق پرس خلک اهل خیر خلک چې کوم دي چا کې چې الله رب عزت د دین څخه بصیرت چولې دي او د خپل نجات لپاره یې کوشش کوي او دارنګ جنت یې خوښ دی دا غي د لپاره د عبارتونه کافی دي ان شاء الله تعالی اول دلیل چې علماو نقل کړی دی اجماعي هغه دا دی شیخ الاسلام رحم دا دغه نقل کړی دی شاول الله رحمه الله په حجت الله البالغه کې راوړی دی اول جل یوصل 25 صفحه هغه ویل دي اعلم ان الناس كانوا قبل المئة الرابعه غير مجمعين على التقليد الخاص لمذهب واحد په دې پوه شو چې د څلورمې صدۍ نه مخکې خلک په تقلید خالص د یو مذهب د پر نور راجمع یعنی دا د څلورمې صدۍ نه روسته پیدا شوی شی دی او دارنګه ابن قیم اعلام المقیم کې وایي انما حدثت هذه البدعه في القرن الرابع المذموم على نساء صلى الله عليه وسلم انما حدثت انما حدثت یقینا پیدا شوه ده هذه البدعه دا د تقلید بدعت نګوره شیخ الاسلام نه قیمت بدعت ویو کنه دی وی تسریع وی مونږ ته وښه تسریع د علماو په عبارت کې وینه انما حدثت هذه البدعه یقینا دا بدعت د تقلید پیدا شوه ده په القرن الرابع په هغه څلورمه پیړۍ کې المذمومه چې رسول الله بدی ویلې ده علی لسان صلی الله علیه وسلم په خپل جواب باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب باندې د څلورمې پیړۍ بدی ویل شوې ده چې سم یبشل کذب دروغ بخوریږي نو ار کله چې د دروغ د خوریدلو زمانه ده د دروغ د خوریدلو په زمانه کې دا بدعت پیدا شوه دی دا عبارت د شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله هغه تاسو اعلام المقین کې وګورئ دارنګ علامه زاهبی په تذکرۃ الحفاظ دویم جلد شپږ سوه ویشت کې لیکلي دي په ترجمه د شعرانی کې لیکلي دي چې تقلید او غلط اجتهاد د درېمې صدۍ په اخره کې په 202 کال کې پیدا شوی دی نو دا الته مطالعه کوي بل دلیل اجماعي شیخ الاسلام امام ابن تیمیه په مجموعه الفتاوا شلم جل 209 210 کې هغه لیکلی دی او دا تپوسته شوی دی سئل عن ترک المذهب لاجل الحديث الصحيح یو سړی دی چې په یو مذهب روان دی او صحیح حدیث ورو رسید او دای صدا خپل مزه پرید او د حدیث تابع شي نو آیا دا گمراه ده کنه نو فاجاب هغه جواب ورکړی چې الحمدلله قد ثبت بالكتاب والسنه والاجماع ان الله سبحانه وتعالى فرض على الخلق طاعه وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم وای وی الحمدلله ثابت ده په قران او حدیث او په اجماع د ټولو مسلمانانو چې الله رب عزت په ټولو خلکو خپل طاعت پرس کړی دی او طاعت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پرس کړی دی ولم یوجب على هذه الامه طاعت احد بعينه او الله نه دی فرض کړي نه دی واجب کړي په دې امت باندې طاعت دی او تن بعینه چې معین یو شخص تراونی سو دغه تابعداري کوه فی کل ما یامر به وینهى عنه په هر خبره کې چې دا په امر کوي او هر خبره نه چې منه کوي بس منی وي دا چرته نه دي شوی الا رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف یو پیغمبر دی چې داغه ټول اوامر او ټول نواهی الله پاک فرض کړی هغه به منی حتی کان صدیق الامه وابذلها بعد نبیها یقول حتی کان صدیق الامه تر دې چې ابو بکر صدیق چې په دې امت کې دی او بهتر دی پاسته نبی صلی الله علیه وسلم نه هغه به داسې فرمایل چې اطیعونی ما طاعت الله زما تابعداري به کوي کله چې زه د الله د الله تابعداري کوم فاذا عصيت فلا طاعت لي عليكم او کله چې زنا فرمانی وکم نو زما تابعداري به نشته دي ای زما رعیت تاسو به زما خبره ممنئ واتفقوا كلهم على انه ليس احدا احد معصوما آه، ليس احد معصوما في كل ما يأمر به وينهى عنه په دې د ټولو علماو اتفاق دی چې یو کس معصوم نشته په ټولو خبرو کې چې کوم کې امر کوي کوم کې نهي کوي معصوم نه دی نه خطا کیږي بګي غلطيږي بګي سوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ولهدا قال غیر واحد من الائمه دا وجه چې عام علما ویلي ډیر علما ویلي چې کل احد من الناس یؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلی الله علیه وسلم هر کس چې د خلکونه داغه باج خبره بالی او باج به پرې دی سوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې داغه یو قول به هم نه پرې دی وهؤلاء الائمه الاربعه قد نه الناس عن تقليدهم او څلور امامان و یغي خلق من کړی د خپل تقلید نه په کل ما یقولونه په ټوله خبرو کې چاغي وایي چې زمونږ په هر خبره کې تاسو تقلید مکوئ وذالک هو الواجب علیهم او دا په ایمو باندې واجب و چې د څه خلکو ته وایي ثم ذکر اقوالهم في رد التقليد او بیا را شروع شوی دنه دا یو اقوال نقل کړی دي چې امام شافعي داسې ویلي دي امام ابو حنیفه داسې وایي امام مالک داسې وایي چې دا اقوال روسته اگر روان دي بعضی داګه نه مخکې ما څه ذکر هم کړل نو ګوره شیخ الاسلام ابن قیم ابن تیمیه په دې کې دا اجماع نقل کړل چې دا د ټولو مسلمانانو اتفاقی خبره ده چې محمد رسول الله نه ما سوا د بل چا طاعت الله نه دی فرض کړی په هر خبره کې چې تباره خبره علماء نه او یما اربعو څلور امامانو هم خلق د خپل تقلید د منې کړی دي بل شاور الله رحمت الله علیه په عقد الجید یو څلوي صفحه کې وایي علی الامتناع په ځان ساتلو او خلق منه کول د دینه چې یو کس د لړ شي او د یو انسان ټولي خبرې دراوالي چې داغه په زمانه کې موجود یا د مخکینو نه دی سره راونی چې داغه ټولي خبرې دیوالي لکه مقلدین چې څنګه کوي نو دا د صحابه کرامو دینو دا د تابعین دینو دا د تبع تابعین دینو چې هغه به د یو کس ټول خبرې نه خستري او د یو کس تقلید به نه کاو بلکې چې کله یو مسله به ته مشکل شي عالم له بورخه ژوند دی دا غنه به تاسو کې د مسلې هغه به د قران او د حدیث مطابق جواب ولور کو به شوکانی سے بل قول المفید 20 صفحه کې لیکي او دارنګ جیپوری صاحب حقیقت الفقه شپیتمه صفحه کې لیکلي دي چې قد علم كل عالم انهم يعني اهل القرون الثلاثه لم يكونوا مقلدين ولا منتسبين الى فرد من افراد العلماء وای دا هر عالم ته پته ده چې دا درې پیړو والا خلک جو دا مقلدین نو او نه منسوب یو فرد افراد علما ته یو عالم ته نسبت نو جزء حنفی ز شافعی ز ابوبکری ز عمری ز عثماني د څه خاص نسبت هم نو بل کان الجاهل يسأل العالم بلکې جاهل انسان براته نه پوهه او د عالم نه به تاسو کوم الحكم الشرعي ثابت په کتاب الله او سنت رسوله شرکه دا مسله قران او حديث کې څنګه ده فيفتيه به نه هغه ته قران او حديث ورکو د هدايت د حديث ويرويه له لفظا او معنا او غايات او حديث به ته یا لفظا یا معنا نیو نو په دغه باندې به عمل وکړو فيعمل بذلك من باب العمل بالروايه لا بالرايه نو عمل به په دغه باندې وکړو دا باب د عمل به روایت دی رایه نه ده تقلید خو دې ته واجب د چا رایه پس روان شي او زه مثلا یو آیات حدیث پیش کوم ته هغه پس روان شي نو دا تاسو ما تقلید ونه کړ دا خو ته د آیات او حدیث تابعداري وکړه لکه اوس امین خلک د علماونو ته پوښت کی عالم له جواب ورکړي چې الله دې فرمایي چې دا شی جایز دی رسول الله سم فرمایي چې جایز دی نو دغه امی سره د دې عالم مقلد نشه دا د قران او د حدیث تابع شي خو په دې خبره باندې عقل والا پوي څلورم دلیل اجماعي ونذكر لذلك عشرة امثله ثم ذكرها وی وی د په دی وجه باندې چې خلکو د دلیل نه اعتراض کړی دی او اعتماد په سړو کړی دی و ډیر خلک گمراه شلو او د دې په وجه باندې صحابه د لارې نه وتل د تابعین د لارې نه وتل د خپل خواهشاتو په روان شول په غیر د علم نه د نیغ لار نه گمراه شو و زه به د لس مثالونه راوړم بیا لس مثالونه ذکر کړی دي چې اوس موږ مقصود نه دي چې موږ بیان کو نبی ویلي فالحاصل مما تقدم أن تحكم الرجال من غير الالتفات إلى كون وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعا ضلال وما توفيقي إلا بالله هغه وای چې دا سړو تحکم حاکم کول او دا دې ته نه کتل چې دا وسیله ده صرف د عالم ماته د قران او د حدیث لار راکې آیات او حدیث مقصود نه غني د عالم وسیله نه غني بلکې د دې عالم خپل فیصله مني وایي دا مذهب د صحابه وو چې هغوی به همیشه د شرع تابعداري کوله د یو رجل د یو سړي هغه به حاکم نه ګرځاو قانون ساز چې بس دا څه وایي هغه پسې به ورځم وایي که څوک د صحابه کرامو سیرت مطالعه کی او د هغوی نقلونه مطالعه کی او دا رنګ د احوال مطالعه کینې دا خبره باندې به یقینا پوه شي خو د صحابه په باره کې دا خلک مطالعه چرته کوي دا رنګ علامه ابن حزم د احکام کې لیکلي په اصول الاحکام په 350 دویم جلد کې کان قبله چې دنه مخکې تیر شوی فاخذ بقوله كله او دا ټول خبرې اخیستي ولم يخالف في شيء ان په یو خبره کې خلاف نه کړي فإن وجدوه ولم يجدوه کدیو مندک او چری مندل نشي والله ابدا قسم په الله کوم دی کی لانه لم يكن قد ذکر دی کی دا شی مقلدون نه نو فله متعلق على سبيل المسامحه ټیک دا وایي کدی د څه کس پیدا کړي چې هغه زمانه کې تقلید کړي په هر خبره کې نو به باندې د پر من وجه دلیل پیدا شي او کچرته پیدا نه کنه فليؤمنوا انهم قد احدثوا بدعه في دين الله تعالی لو لم يسبق لها احد نو په دې دی پوه شي چې او په دې ایمان راوړي چې دی یو غټ بدعت پیدا کړي په دین د الله کې چې دې ته مخکیواله اچانه کړي نو تقلید بدعت عمل او بدعت ګناه کبیره ده نو په دی وجه باندې د دی علما کرامو د اقوالو نوم دا خبره واضحه شوله چې دا تقلید مقلید نشته دی د علما کرامو اقوال دا هم زه پیش کوم د پار د رد تقلید هغه ډیر زیات دي هغه ټول موږ چرته په دې وخت کې راجمه کولای شو لیکن بعضی دا غنه موږ بیان کوو د علماو خبره دلیل نه خو موږ د تایید لپاره پیش کوو چې ګور اهل علم د دینه منه کې دا د علماو تابع دارم نه دي د مقلدین او د الله او رسول نه دي اول عبد الله بن عباس او عطا بن ابي رباح او مجاهد او مالک بن انس ویلي دي بخاري ویلي دي چې ما من احد الا هو ماخوذ من كلامي ومردود عليه الا رسول الله صلی الله عليه وسلم هر کس داغه باز خبري بالي باز به پرې دي سوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حجت الله البالغه کې وګوره اول جل یو سل څلور پنځوس حقیقت الفقه فقه د شپته جزء القرد د امام بخاری څوار له صفحه صفه الصلاه د شیخ البانی 30 الجامع فی بیان فضل العلم دویم جلد یو سره دوله صفحه مجموعه الفتاوا شلم جلد 211 صفحه او فتاوا الدین الخالص اول جلد دوله صفحه نو د دې قول د دې علماونو معلومه شوله چې د علما بعض خبرې بالی او بعض به پرې دي کوم باندې چې دلیل هغه باخلي چې کوم دلیل نه پرې دي دیمه علامه عبد الله بن معتز ویلي دي چې لا فرق بین البهیمه تنقاد و انسان یقلد د حیوان او د مقلد منځ کې فرق نشته دا خبره زنه کوم د اعلام الموقعين کې دویم جلد 150 صفحه و نوې کې نقل ده حقیقت الفقه د شپې ته کې جامع بین العلم او فضلی کې دویم جلد 140 صفحه کې نقل ده سفیان ابن عینه ویلي دي چې استجع ربيعه مقنعا راسه وبكى وي ربيعه رحمه الله پر سم لاس وی جړل چا دل ولې جاړي ويرياء ظاهر وشهوة خفية والناس عند علمائهم كالسبيان في هجور امهاتهم و یو ریا ښکارا شول یو شهوتونه د خلکو او بل دا چې د خلکو ځان نه ماشومان جوړ کړی دي علما چې د سنه منګي نه منکی چې څه خبره امر ته کېږي منی او ځان مقلدین جوړ کړی دی په دې ځاړم چې د خلکو کې د تقلید مرض هغه پیدا شو بل ایوب سختیانی وای چې ليس تعرف خطا معلمك حتى تجالس غيره ته به د خپل مشر خطا لو پیژنې چې د نور علما سره کینی وای دارنګ د دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ خبر خو ما مخکې پیش کړلې چې هغه اذا صح الحديث فهو مذهبي لا يحل لاحد ان ياخذ بقولنا ما لم يعلم من اين اخذناه ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد أرى الرأي اليوم وأترك غدا دا عبارتونه ما مخکې ویل چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د تقلید نه منع کړی دا او دا ویل دي چې زما هر خبره تاسو مالي تر څو چې دلیل هم د قران او د حدیث نه معلوم کړی نه وي دا رنګ امام مالک رحمت الله علیه ویل دي چې نه معنا بشر اخطا او اصيب زه بشر يم زه خطا کیږم حق تم رسیږم فنظروا فی رای زما رای ته ګورئ فکل ما وافق الكتاب والسنه فخذو هر خبره چې د قران حدیث برابر ویلې وکل ما لم يوافق الكتاب والسنه فترکو او کوم خبره چې قران حدیث سره برابر نه پرې دی ارشاد السالک کې لیکي اول جل 220 صفحه ابن عبد البر په جامع بیان علم دیم جل یو نوي صفحه کې دا ویلي دي نو په دې بنا باندې دا د علما مختلف اقوال نورم دغه شان شته دي دا دلیل شي په دې خبره باندې چې تقلید نه په قران کې شته نه په حدیثو کې بلکې قران حدیث کې رد دي پته یاد لرئ قاری محمد سعید اسلامی کیسټ مرکز بیرون خان گیټ پندو روډ پیښور ښار الله وبرکاتو د قاری محمد سعید په دکان کې هر قسم تلاوتونه او نعتونه او دینی تقریرونه او په تیره د شیخ امین الله بیانونه او دورې د قران کریم او د علامه شیخ عبدالسلام بیانونه او دورې د قران کریم ملاویږي او استاد نور علما او تقریرونه او مناظرې هم ملاویږي پته یاد لرئ قاری محمد سعید اسلامی کیسټ مرکز بیرون ګن گیټ پندورو پیښور ښار چې کله رسول الله صم تابعداري فرض ده نو زما عزتمن د ګوره هغه مذهبونو ته اوړېدل د اسلام نه دا کفر دی په دې سره اوس کافر کیږي د مذهب نه بناوړي دا کوم علما چې دا خبره مشوره کړې چې د مذهب نه بناوړي کواوړي دوری به درکړي کی د دې دا معنی دا وره چې د اسلام نه بناوړي کده دین اوړي دوری نه قتلولې بشي دوری خبره غلطه ده نبی رسول الله دې فرمایي من بدل دینه فقتلوه بخاری کې راځي چا چې خپل دین پرې خو د خپل مذهب نه واوړي د چې قران او حدیث دی اسلام دی د دین څوک واوړي د بل دین ته چې يهوديان او د نسواراو د عیسایانو د مشرکین دین دی اخو ور واوړي د قتل کې دا د مردارولو لایق دی د تمرتد ویل کی او دا خبره زما عزتمند غلطه ده چې خلکو کې مشهوره ده چې خپل مذهب بنه پرې خپل مذهب یې څه ته وایي چې د امام شافعي مذهب دی د امام مالک دی د امام احمد دی د امام ابو حنیفه دی تا یو مذهب غوړه کړی دی د امام شافعي په مذهب باندې روان دي نور مذهبونه ته بناوړي زما عزتمند دا ډیره باطله خبره ده او دا چې غب ده چا په دین کې داخل کړي لکه مخکې ما عرض وکړ چې هغه دین نه بزان ساتي چې کوم خلکو ځان نه جوړ کړي دا خبره چا ویلې ده الله فرمایلی چیرته چې ته د امام شافعي مذهب نه ماوړه رسول الله صلی الله علیه وسلم چیرته دا ویلې دي قران حدیث کې راغلي دي صحابه دا چرته ویلي یا خپل دي څلور امامانو ویلي دي چې موږ د مذهب نه منع وړي ته خبره کوم ځای کې راغلي ده بلکې هغه ټول خدا وصیت کړی دی لکه یوسف زده دی عرض کومه چې دا الله او رسول تابعداري وکړي نو یې کده خپل مذهب نه وړي د اتیا دوری بدر کولې شي دا غلطه خبره د زما عزت مند ال توای چې دا څلور مذهبونه حق دي عام خلک دا وایي کنه څلور مذهب حق دي مونږ یو څلور نه زیاتم حق دي په موږ باندې خلک اعتراض کوي چې دوی څلور مذهبونه نه مني دا خبره غلطه رسمه عزت مند موږ د څلور نه زیات منو امام ابو حنیفه مشته دي امام مالک احمد او دارنګه امام شافعی رحمت الله علیه دارنګه امام بخاری امام ترمذی امام مسلم ابو امام ابو داود امام نسائی او امام ابن ماجه امام داریمی او دارنګ عبدالرزاق ایوب سختیانی ابن سیرین ابن ابي شیبه عبدالرزاق دا ډیر زیات امامان دي چې راشماري نو د سونو نه زیات دي دونه امامان دي د دینه سفیان ثوری وغیرہ اسحاق بن راوی ډیر زیات خلک دي او هغه په خپل زمانه کې د دین خدمت کړی دی دا ټول به معنی دی سره چې حق او قران او حدیث یو مت پیش کړي بیان کړي دا ټول به معنی نال توای چې څلور مذهبونه حق دي او به وای چې نه عمل وګوره صرف په یو باندې کې کله امام شافعی رحمت الله علیه په خبره دي چرته عمل وکړه اتیا دوری بدل کولای کی نو دا امام شافعي خبره بیا غلطه یا به صحیح که غلطه خبره وا نو بیا ته حق څنګه ویو چې دا څلور حق دي او که چرته دا خبره صحیح وي نو ته دوری په څنګه ورکه خدا خلک خبره خبره سوچم نه کوي چې دا موږ څه ویو الته وای څلور حق دي به وای چې د یو نه واړې د بل ته د حق باندې عمل وکړه ته ته به ته دوری درکړې کی او باز وای چې نه دا به جمی کې په لس ورځې په بو کې شوی دا سره باز دا ویلي بعض وایي چې نه چې د مذهب نه واوړې دنه دا به سرکته او خپې به اوچتي دا به ځوړندولې شي وای ځوړندولې به چې درې ورځې پورې ځکه دا د مذهب نه واوړې دا ټول غب شپ د زما عزتمندو دا اسلام نه دی دا چې په دین کې ځان خبرې جوړې کړې دي په دې باندې ځین کولاو کې تاسو الحمدلله په خلک او په دې خبر باندې پوهیږي چې هغه خبره به دلیلی او هغه خبره به حجتي هغه خبره نه به یریږي چې کوم الله رسول ویل ده چې الله رسول یو خبره نه کړی هغه خبره غلطي وي نو دا د زمنګ په اسلام کې د شي مذهبونه نشته دي چې د دین اوړېدل ناروا دي دي ته دا دا ټول عالمان دي د قران او د حدیث سره تابعداري د دې خلکو غرض و اراده دا چې موږ په دین باندې عمل وکړو هر چا په خپل څومره چې ورسېدل د ای مطابق عمل په کړی دی او به ایست وفات شوی دی په دین کې نه زیادت راغلی نه نقصان لکه د دې مثال دا دی د دین اسلام د مثال دی لکه یو جټي روډ نبی رسول الله شروع شوی دی تر قیامت پورې به وي په هره زمانه کې دا علما راغلي خپل ګاړه دي جی ټیرور تر خوشی کړی دی په دې باندې تللی دی تللی به وفات شوی دی ست دی قبر ته تللی دی نه په دې روډ کې زیادت راغلی نه نقصان راغلی امام ابو حنیفه هغه په دې دین عمل کاوه د خپل طاقت مناسب څومره علم چې وسره دغه مطابق به است وفات شو دین کې نه زیادت راغی نه نقصان امام شافعی راغی هغه په دین باندې عمل کاوه څومره چې وسره کې دا پرچاري د دین کاوه هغه وفات شو دین کې نه زیادت راغی نه نقصان دار امام مالک دار امام احمد دا موږ او تاسو موږ او تاسو سره لو په قران او حدیث باندې کوشش کوو چې عمل وکړو او په دې باندې به عمل کوو وفات مرګ راشي نن سبا بل ورځ به مرګ راشي نه چې مرګ راغې نه په اسلام کې باندې زیادت راشي زمونږ په وجه نه نقصان راځي دا الله دین د دې علما په وجه باندې بدل شوی دی او نه پکې زیادت راغلی نه نقصان راغلی دی زما عزتمندو د دې امامانو په وجه باندې خپل ځان بيدینه کول نه دی په کار لګړي خلک د دې په وجه بيدینه شوی دي هغه را لګي دلی دي دا ټول اسلامي راجمه کړي دي په کور کې کورکه جوړ کړي دي یو هغه کې راجمه کړي دي مثال دریاب د دریاب په هغه کې جمع کړي دي ته کور کې کورکه وای کور کې کورکه معنی دا ده چې غاړ کور دي ارزه کې ته په کور کې اوسېدل شي ارزه نه پیدا خسته شي غاټ مسجد دی پرځه کې چودري کې مونږ کې کولې شي الله تعالی اجازه درکړې ده یو سره راولګي چې په دې مسجد کې دی خې طرف په دې ګډ کې مونږ کیږي په دې نور ځای کې نه کیږي نو دي خلک دي سوي ته خلک جاهل وای قمه قلب او توای دا سمه جاهل انسان دی غاټ مسجد دی ټول صفه دی پاک دی او دا راځي په یو ګډ کې مونږ کې یو نور کنه او دا یو ځای سره په دین غني او نور ځای به دیني غني نو دا رنګ چې سره لګي و چې مونږ به امام شه پسې زو او دا امام شافعي که کوم حدیث راوړي یا امام مالک یا امام احمد راوړي دي نو دې حدیثونو لپاره مونږ اعتبار نه ورکو دا په کور کې کوره کې جوړي دا په نیمګړي دین عمل کوي زما عزتمند په دې خبره سوچ وکړي دا حدیثونه ټول د یو امام سره نه دي ګوره امام سره د ټول حدیثونه یاد نه دي او نه امام شافعي ته ټول یاد دي نه امام مالک ته نه بل نه بلته هر چاته الله رب العزت د خپل طاقت مناسب پوی ور کړی ده نو مثال به دا بیان کو چې دی ار امام سره مثلا زر زر حدیث دی مثال په تور امام شافعي سره زر حدیث واخله امام شافعي سره او مالک او احمد او د نور سره زر زر واله نو چې ته صرف امام سره پس روان شوې او په غزر روایتونه دی عمل وکي وازي زر حدیث باندې نو تا نه خو درې زر روایتونه بلکې زید امامانو سره نور حدیثونه هم شته دنه پاتې شو امام بخاری سره حدیثونه دنه پاتې شو ایسه بس کې الله رب عزت خو یا ایه الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ایمان ولا په اسلام کې ټول داخل شي په ټول اسلام کې داخل شي دا څه نه دي چې د اسلام په ګډ کې داخل شي نه الله رب عزت موږ ته امر کړی دی چې په ټول اسلام کې نه نوځي دایره ته نه دي چې د اسلام په ګډ باندې روان شي او زما عزت مند منګه چې د دې خبرې رد کو په دې بعض خلکو باندې دی بعض جماعتونه باندې یا دا بعض کسان چې دي هغه د امام شه مذهب چکلک رانه ولې لکه دا دیوبندین بریلین او دارنګ تبلیغین رونه زمونږه دیو دا مذهب ډیر کلک رانه ولې د دې پرچارم کوي د دې لپاره ډیر مهنت هم کوي او خپل شاګردان او خپل رعیت هغه داسې محفوظ ساتي دماغ ولا بند ساتي د دې لپاره چې په قران حدیث باندې دې ذهن کلاو نشي به زمونږ نه وړي وای نو دا کوشش پکې یو د دې پته موږ ته ډیره زیاته لګي ځکه زموږ دې سواسته ده او دا درو خبره موږ نه کوو نه موږ د دې خلکو سره په څه کې خلاف دی باز خلک وایي مړه دا خو دراجه مرجوه اختلاف دی دام جایز دی دام جایز دی کړه په لیدین دی وکړه کو دې نه کړ کامین دی یو کو دې نه کسب کې جو خود لري کو نه درې درې کپا دې سنت طریقه دې عمل وکړه کو دې نه کړ ایا په دې طریقه عمل کې کدي کې دا خیر دی دا سودونه د جګړې مسلې نه دي زما عزت مند موږ یو چې دا د جګړې مسلې دي زمونږ چې د دې خلکو سره اختلاف دی دا په څه کې اختلاف دی په دې خبره باندې ځان په کول پکار دی یو په دې کې اختلاف دی چې منګه او یو چې د الله او د رسول او د صحابه او د ټول امامانو خبره منل پکار دي او هغه د الله د خبر نه خلاف کوي او د رسول الله نه کوي د صحابه او د امامانو د خبر نه څنګه الله رب العزت فرمایلی دي چې تاسو اطیع الله اطیع الرسول دا الله او رسول خبره ومنئ ټیک ده دا د الله خبره شو قران کې دا امرونه ډیر زیات دي رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا دعوت ورکړی دی چې زما د سنتو تابعداري وکړي او دې ته ډیر زیات دعوت ورکړی دی چې زما خبره ومني خلکو زما په تابعداري کې خیر دی او چې زما ومنله د الله ومنله مې یو تیر رسول فقط اطاع الله وان تطيعوا تهتدوا کده رسول الله خبره ومنله هدایت به مند کوي او کله الله محبت غواړي د رسول الله سم په تابعداري کې دي قران کې دا قسم خبرې ډېرې زیاتې دي چې هغه وګدا موضوع ده دارنګ صحابه به ویلې چې تاسو ګره خلکو د محمد رسول الله تابعداري وکړي د نبی صلی الله علیه وسلم نه غروانه وړي او ارڅونګه غټ سره بشو هغه باندې ویرت کاو چې دا خبره ستا غلطه ده اگر کته ډېرلی مولا ځان ته ډېرلی سره نیک سره ځان ته خو ستا خبره ګره زنه منم زګه ستا خبره د نبی رسول الله خلاف نو ټول دعوت محمد رسول الله ته ورکړی او دا د صحابه کرامو په دعوت کې ډیر زید دارنګ دي څلور امامانو او داسې نور امامانو دعوت ورکړي چې د نبی رسول الله تابعداري وکړي لکه امام شه مشر دی هغه ویلي دي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایلی دي چې کله تاسو ته حدیث در رسول الله را ورشي یا باندې عمل کوئ او زما خبره چې کله تاسو واوري زکه زه مجتهد ما خطا کیږم کله غلطه مسلې کوم خطا کیږم نو دغه مسلې تاسو زما په دیوال باندې ولي او د نبی رسول په خبره عمل وکړي یعنی داغه غرض داو چې ټول دین ماته نه دی معلوم ټول حدیث ماته نه دی رسیدلی د دې خبرې مطلب دا دی کنه چې زما خبر رااله د حدیث خلاف او حدیث واخلې زما خبره پرې دی یعنی حدیث به ماته نه معلوم او کله کله د شکیږي هغه زمانه کې کتابونه نو لیکل شوی نو ټول حدیثونه یو شریته به معلوم نه صحابه ته ټول نو معلوم نه هر صحابي ته څه حدیث بده ته یادو سباغه ته سباغه ته یادو بیا ټول دی امت ته الله را ورسول او کتابونه کې ولي کله شاغه زمانه کې لیکل نو شي دا مو یو چاغه ته څنګه ورونه رسیدل ورونه رسیدل ناغه ویلي دي چې ګوره د حدیثو تابعداري وکړي او داغه شاګرد ابو یوسف صاحب داغه نوم خپل نوم یعقوب دی هغه د امام صاحب خبرې لیکلې نو دمنه کې دا خبرې ملي کا زه خو انسان یم کله کله یو مسله وکم چې خطا شمه او مسله د قران او حدیث نه نه زما اجتهادي استنباط هغه توای ځکه حدیث مونږ ته معلوم نه نه دا خبره ملي کده سنې چې د امت د پاره دغه جوړ نشي نقصان جوړ نشي دا ملي کزه خو بشریم خطا کیږي هغه دا خبره کړې دا خبره دا غنه ډیر کرت نقل لا چې ما ابو حنیفه وايي چې دا ضعیف حدیث باندې عمل کوي پرای په مزه رائے پسې نه د عقلي خبره پسې مزه پر ضعیف حدیث عمل وکړي خوي کوي نو ګوره اجو ټول ترغیب دي تور کړي امام مالک رحمت الله علیه دا ویلي دي چې کل احد یوخذ من قوله ويرد عليه الا صاحب هذا القبر هر انسان داغه باز خبرې بالای باز به پرېدی مګر د دې قبر والا چې دی چې محمد رسول الله د ټولي خبرې به منلې کی دي کې به وم نرد کې هغه ستاسو خواهش مطابق یې کنه کستا ذهن منی کني منی که عقل دی ورسیږي کنه ټولي به منی لبیک به امنتو به مې ایمان راوړل او دا نور خلک چې دي لکه زیمه او بل او بل و دې باز خبرې بالای کمی خبرې بالای په قران حدیث به تلی چې د دې سره موافق او بخښل کی چې د خلاف او پرې خدل کی امام مالک داسې نور نصیحتونه هم کړی دي او دارنګه امام احمد رحمت الله علیه ویلی دي چې د دنه هډې د تقوال نقل لي هغه وای چې لا تقلدوني زما خبره ممنه ولا مالکا ولا الثوري ولا الاوزاعي د امام مالک او د سفيان ثوري او د اوزاعي چې د امامان دي د دین د دې خبره مې منای وخذ من حيث اخذو او د هغه زین تاسو عمل وکړي چې کوم ځای کې دی په عمل کړی نه دی په قران حدیث عمل کاوه نو تاسو په هغه عمل کوی کنه خلکو ته دا ویلو څه مطلب شته دی چې په هغه قران او حدیث عمل کوی چې د امامانو په عمل کړی هغه الله په دې امامان کړی دي موږ په نشي کوله هغه الله عزت په قران حدیث ور کړی دی نو موږ له په دې عزت نه راکړي امام شافعي رحمت الله خدا خبر ډیر زیات کړی دی هغه وای اجمع المسلمون د مسلمانانو د ټولو په دې اتفاق دی على ان من استبان له سنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له ان يدعها لقول احد په دې د مسلمانانو اتفاق دی چې چاته سنت طریقه معلومه شوه حدیث و تخکاره شه نو دل جایز نه دی چې دا پری دی د چا د پاره لکه د مثال په تور تا دا, دا کار شو چې په مانځ کې رپولیدین سنت طریقه ده په دې کې او یا حدیثونه راغلي دي نو د څه باندې چې موږ ایمان سره پیغام نه کړی ځنه کوم دا خطب به مسلمانۍ درکې نشته چې ته د خبره کې چې امام سره د وجه نه پرې دي د مثال په تور دا رنګ یو حدیث راغی تا ته درور شه ته یې سره لازم خپلار نکړه کار نه کړي زمونږ د پارټي مشر د څه نه کوي نه د نبی رسول الله والسلام خبره به د چا د پاره نه پرې خو دلې کی زما عزت مند لم يحل له ايدعها لقول احد د چا د خبرې د پاره به اغه نه پرې السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ ایم یو این اے زیڈ اے آر اے مناظرہ ڈاٹ او آر جی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر ہمارا پتا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ آئی آر سی کے ڈاٹ کام